رضی الله تعالی عنہ ابو عبد الرحمن دا د عبد الله بن عمر سے کنیہ دا قال دے فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل شپې تیرولو الی غار یو غار ته فدخلون دی دی غار ته ور داخل شول فن حضر الصخره من الجبل نور اور غفتو یو کانه یو د غرنا فسدت عليهم الغار نو بند یک په دی باندې خلا د غار تیرا بند کړل بالکل اخلا کی کتا رابن او ضمیر غائب عابدون المرجع المفسر بالجملہ او المؤنث فی الهمداد توی ضمیر قصا فإنا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور او ضمیر غائب بدون المرجع المفسر بالمفرد نکرۃ المنصوبه دی توی ضمیر مبام ربه رجلا انه یقینا شان دا دی لا ينجيكم من هذه الصخره لا شي نشي در کوله تاسو ته د دې کارینا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم مگر دا چې تاسو د الله تعالی نه سوال وکړئ په وسیله د نیکو عملونو تاسو نو ناشنا دا اوسو چې پنابي طلب شجري الله تا ته پتا دا لري استعمال را طلب کولو د چا الشجر د اونو یومن یورزی فلم اورح علیهما واپس نشم دی دوالو ته حتا نه ما تر دې پورې دا دوالو دي شي دې دې لري تلې نه وخت رالم په یو ډکی مړې ګما پنکه کوم د کستا اوی زیم بی زمستا نو ودا ډیر لري تلې وی نا وخت عالم چرالم داجی او مور دواړو د دې ټول رات د شوی د فحلب تو لهما غبوق او ما ما ولد ما خام پای چې دین اگر اول شل فوجدت ما نائمین او منزل دازوار چې ودی فقره تو ان اوقظ او ما نو خوب نه مې نه را پاسول حتا برق الفجر تر دې پورې چې سبارا او خط ټولش په ولاړو ما وصبيت يتزاغونا او ما شومان چې والي عند قدمي زمان خو په خوا کې ما ویل نو ورکول فاستيقظا دوړ راويښ د فشربا فشار دا ډېری سخت وي لکه ناری نه چې زنانو سره کوي زه په ګډه زیات تخمینم پای باندې فارت والا نفس یا ما دا نه اراده وکړه چې ما ته خپل ځان پرې دا زتا سره دې نه وا یو ځای شمه شهوت نه پورا کما فم تنات ای نه هو سکتا فم تنات نه هغه زمانہ خپل ځامن که حتا علمت بها سنه من السنین د الله نه ویریږي د درد نه ویریږي بیا زما په دې ځل کې راغلو وتا اتق الله ولا تفض الخاتمه دا مہر مما تا الا بحقی مگر د دې په حق سره چې وعده دی وعده کرا سره او کاو می غواړه د مور خپل هغه بیا خبره ده لیکن دا غره بيد بيد حق نه جن هغه مما تا فنصرف تو انا ذت تاسیدم یرا صحابه یا به حیز می اوچت شوی احق اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها كان لغنور جدا شو خلا حسن دی پای کنا طاقت نه لرلو چې دا غین راوځي قال صار درم روان شوی الله اللهم اے الله استاجرت اجرا ما ځان له مزدوري کسان نیولیو فاعطيتهم اجرهم ايو لن خپل مزدوری او غیر رجل واحد سوا دی یو تن ترک الذي لو پری خود دار چې دو ودا بلاړو ځنې سره دی چې چې ونی دا روپے برا کې دا برا کې چې دې دې کې سوال شي ویلاو شغلالو فصم مرت اجرو ما دا غا مزدوری په کاروبار کې ولا ګول حتا کثرت منه الاموال دا نه مالو نډیر شول فجاءني بعد حين توقف اغه مزدور علی فقال يا عبد الله قد الي اجر ود الله بند مال زما مزدوری راکا فقلت كل ما ترى هي اغه دتی چې داسې اني من اجر کدا ستاره مزدوره نه پیدا شوی دي فقال ناغوی كل ما ترى باب سره تعلق دا دی چې اخلاص پکار دی اخلاص سره چې کوم عمل شي وګوره د دې چې کوم عمل اخلاصي وو هغه الله ته وسیله کو او دا غي په وسیله باندې الله رب العزت سره چې دا وسیله اخلاص او بیا کو نه بیا اکثر ولا جن پایګا نفر دا اسم جمع دا د دریو نواره تر لسو پورې اطلاق کی ممن کان قبلکم بنی اسرائیل ورسو مدی شپی غار کې دن دا په غر کې دن نه یو کلاو ځای چې خلک وته نموزي باران کې او باد باران نه ځان بچ کې غرته جتري دا ته غار وي یعنی شپه چې راشي اکثر ورته نوځي چې تغار معلومه دا شوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات ذکر کول ښا په تدریج دي وای ماشاءالله او تمام به څنګه زبردست واعظ واقعات ذکر کول د مقرر یا د مدرس دا دلیل د په کمال دا غوانه دا تابعداري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مکمل دی کې نه وسیله ثابت شولا او په نیکو اعمالو سره وسیله څنګه وي وای کنه څه سره نیکو اعمالو سره وسیله او د دریو کسانو صفاتونه وره او عمل وره یو سره بر تام دی بل سره عفت تام دی او بل سره نصح تام دی یو سره بر تام دی کامل احسان کون کی دی نمور اپنا سره او بل سره سره عفت تام او بل سره نصح تام دیر خیر لٹون کی دی باچا صاحب رحمه الله شیخ الحدیث رحمه الله الله دی وبخښي دې نه سړیا او دا وی چې زما مور خپل بډاګان دي بډاګان دي دا څه عیب نه دی ګره ها یو سوال دا راځي چې تر سهار پورې خو دې ویخته ټیک دا خو دې ماشومان چې جړل دا مور خپل را باندې دل نو جواب وکړه خو به جوړ وکړه څه نه وایي څه کوي څو زره تاسو کې نه کوي یا کې دې شي چې دی ورور ورور دا یتزاغون دا دې لغت وایي د لوګي د وجنا چغو ته ویا چوم کېدل چې وته چوم کېدل او دې حدیث ته دا معلومه شول چې د مصیبت په وخت کې دعا کول اے مصیبت په وخت کې کول دا مې هم ته معلومه شول د عفت فضیلت معلوم شو امانت ورکول چې امانتي او کرامت د اولیاء هم دی ګوره دا کرامات هم دی کړه هم ثابت دي او په معاملې کې استماحت کول هغه دې چې ته پریخو دي او فضیلت د عفت او غورا فضیلت د عفت او غورا او حسن العهد دا چې معلوم شو خو وخت یې راول خو وخت یې راول یو ځای دراوشي دې شپه کوي خو وخت یې معنی دې کړ او دا معلومه شي چې الله تعالی د دعاګانو قبلون کوي الله د دعاګان سره لګا قبلون کوي دا معلومه شي چې سوره اخلاص کې کنه زور عمل کې زور دی الاخلاص هو كل شيء لا تجعل نصيبا من عبادتك لاحد